امهات د صورت نفی د شرک فی البرکت بکای په اول آیات کې په لسم کې په یوش پیتم کې توحید مسله په روایتونو کې رد شبهات وای په څلورو کې عقلی دلایل وای په پنځل لسویاتونو کې وحی دلایل وای په یو کې تخویفات وای په دیار لسیاتونو کې بشارت وای په پنځو کې نو زواجر وای په سوار لسو کې تخویب وای په هلاکت د امم مکذبو تو هر علی گل دلرا هغه ذات چې پیږي په پټه باندې پاسمانونو پزمکا یقینا د الله دې بخون کې مهربان او اې دې عمر حاضر رسول سدی دې رسول الله راش پک فتوی په محمد رسول الله او زجر ده په انکار د رسالت دام پشپګو طریقو سدی دی رسول الله را یاکل الطعام چې خوري خوراک نه خورړې خوري دا څنګه رسول دی چې ډوړې خوري دیم یمشی فی الاسواق ذکر زی په بازارونو کې کلاو کاز کې ګورونو کله ظلم جاز کې درم لولا انزل الیه ملک ولنشی نازل دې دته یو ملک فیکون معه نذیرا چې شید سره یې ور کوونکې او یاد وګرځول شي الیه د تخان کنزون خزانه دا سلورم او تکون له جننا یاد شي د د پاره با چې خوراکې دا غینا وای ظالمان تاسو ته بيداری نه کوي الا رجل مسحورا مگر دی او سړی جادو کړی شي وبلې هلاکتونه ډېر قل اذالک خیر تو ایا دا ډېر غوړه ده یا جنت د همیشوالی دې په مقابله کې جنت ته وګورم ام جنت الخلد یا جنت د همیشوالی یو صفت دغه همیشواله التي اغه جنت